وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد د څلورمې درجه کې علم و تعلیم و تعلم باندې خبره وشوه عمل باندې خبره وشوه دعوت باندې خبره وشوه صحیح اوس په جهاد خبره کوو جهاد پسې بیا ان شاء الله په شریعت خبره شریعت نفاذ باندې مختصر اوله دا چې د جهاد معنا د جهاد معروفه معنا ده د کافرو خلاف جنگ کول او تقریبا ته څوره محدثین او فقها دي علما دي هغه همدا معنا کړي کله چې هغه کتاب الجهاد ذکر کی د حدیث کتاب کې یا یا د فقه کتاب کې نو هغه نه اندغه جنگ مراد وي او جنگ سره کوم متعلق شونه وي اصل ورکه جنگ وي محور جنگ وي هماغه متعلق شونه چې جنگ نه لري کې به جهاد نه لري خو جنگ سره تړلی وي به جهاد صحیح ده که دا یو معروف خبره ده دی باندې خبره نور سترونه خو یو خبره ورکی اول خبره دا چې د کوم خلک یې زیره د کوشش دی که نه جهاد خپله لغوي معنا جد و جهد و کوشش دی باندې ځان بچ کوي دغه جنگ نه جهاد نه ځان بچ کوي حقیقي جهاد نه او بس که چوک منځونه کوي هغه چې زر جهاد کوم ځکه دا یو کوشش دی نه که چوک روزه روزه ساتي هغه چې زدن جهاد کوم که چوک حج کوي که چوک علم کوي او که څوک مثلا دعوت او تبلیغ کار کوي دعوت تبلیغ خو تاسو وخت ته عادن نه کوي او ته فرض کڅ کوي کنه مثلا دا ټول د دې د جهاد یې ښه او دلیل چیرې زیره غړ دلیل اندار چې جهاد جد او جهد نه وتل ښه د دې خبر یو جواب دا دی چې د کومه معنی دوی کوي دا معنی خو یو طرف ته غلطه ده بل طرف ته همدغه معنی دوی په خپل نورو شرعي احکامو کې نه مني اندا ما اندا رنګ کې معنی لغوي معنی لکه څرنګه دوی د دې لغوي معنی په بنیاد باندې هر شي ته جهاد یي اوس تر باندې تبلیغ وره نو د نورو شو نورو احکام کوم لغوي معنی دي هغه به دوی نه مني ښه بل دا څه کله دا دا معنا دوی سره مو منو کنه نو دا ته د اسلام د ختمولو یوه غټه دروازه کوله او خلاصه کړله مثال په تور باندې مونځ لغات کې یوه معنا دی دعا کول ښه تیشه دعا کول نو یو طرف ته خدا معنا دی مو سره معنی نه بل طرف کچیر چوک دا معنا د منځ وکی نو مونږ خاتم شو کنه شو خاتم ځکه ته خال په او داس وکی او د سنه بعد دعا وکی بس یې مونږ وکړو دغه څه ما عربي لغات کې مونږ دوه ته یې نو مونږ دغه ادا شو مونږ د کېدل پرېږده د سړی کاپیر نه شوخه ځکه چې د شریعت داسې شرعي معنی بدله کړله داسې شرعي معنی بدله کړله چې هغه معنی د تواتر سره ثابته د جهاد د کومه جنگ ولا معنی د تواتر سره ثابته حتی کې چې د تبلیغ ولا او د نورو تنظیمونو دوره کوشش باوجود ته اوس هم د جهاد نامه واخیستلی شي یو ساده غونې سړی وي بلکې ساده غونې ښځه وي ساده غونې وړ کوي هغه هم جهاد نه همدغه مفهوم خلي حتی که دغه فوجیان دې فوجیانو ته وایي چې مجاهدین تېر شولو ښه هېڅ کله هغو نه دا معنا نه خلي چې تبلیغ والا تېر شو یا روژهدارو منځونو والا تېر شو سره دوره کوششونو همدغه متواتره معنا ده همدارنګه د روژې د صوم یا د صیام معنا ده یوه معنی ته ډېره موده اصطلاحي معنی ته نږدې کو بیا معنی دی یو ساعت لپاره د خوراک بنده خوراک څښاک بندول یو ساعت لپاره د خوراک څښاک بندول یعنی د خوراک څښاک بندول دی مطلق که هغه ته یو منټ بند کړو که یوه ګنټه بند نو بس یو سړی به ته ورته څه روژه ونیسه هغه به یې یو منټ وشه زما خوراک نه ده کړه روژه مو ونیوله ښه نیت مو ته کړه او د روژې شمه مو ته کړه روژه مو ونیوله یو منټ نه بعد روژه مو ته کړه رمضان میاشت نو دا حکم ته سره دوی معنی آیا دی د دې دی معنی سره د روژه بربادي کې نه ختمي کې نه اندرنګ حاج اراده ته اراده ته خالص اراده زړه کې وکړه دی ته حاج د لغوي معنی ده کنه نو بیا صرف زړه کې اراده وکړي واغه سره ته حاج ادا شول کله در من فارشي اندرنګ زکات یې زیاتولو او سپکولو ته ته پیسې ښه ډېرې ځان سره راځیاتې که وای ګټه او پیسې ښې سپا که ورباندې برش ووایه زنګ ونګ ونه لرې که که د وسپنې روپۍ وي نور روپۍ وي ان خیره سپا که یو سره باندې کیسه خانه کې بدلې که جلال آباد کې صحیح دی نوې روپۍ راواخله بس بیا څه ما زکات چې کوم فریضه و هغه مې ادا کړ لغوي معنا خو یې دی نو دا چیرته چوک مانی یو څه کله دا ومنه زکات نه مکمل انکار دی ونه کړ زکات نه د انکار کولو دین خپل طریقه بل شته نو کچیرې د روژې او د مونځ او د زکات او د حج لغوي معنی سره د ارڅلور ارکان ختميږي لغوي معنی باندې عمل کول سره نو د جهادن لغوي معنی باندې عمل کولو سره جهادن ختميږي وکچره دغه دغه څلورو ارکانو لغوي معنی معنی سره سره کفر کیږي یعنی لغوي معنی باندې عمل کولو سره سره کفر کیږي نو به د جهاد باره کوم څه سوچته څه د معنی خلک کوي نو بس بیا خلاصې نشته دی خبره نه څه ته لکه څنګه دا خبره معنی څه د مونږ شرعي خپل معنا ده د روژې د زکاتو د حاج شرعي معنی دی مغه شرعي معنی باندې مو عمل کوو مغه مون الله د الله مطالبه دی او د الله ته حکم دی او د دې حکمونه کوم تر کړی دی غنه اندغه مراد دی نو اندغه کار به جهاد سره رنګ کوي ته جهاد نه اندغه جنگ مراد دی ها نو دا یو طریقه شو دویمه طریقه دی کې دا دی معنی کې ته فرض کا روجا جهاد دی منځن جهاد دی زکاتن جهاد دی حاجن جهاد خیر دعوت او تبلیغن جهاد دی نه ټول جهادونه دي خو د یو جهاد کولو سره خو بل جهاد درنه نه ساکت کیږي کنه د یو جهاد څوا کې بل جهاد خو دته نه مف کیږي کنه مثلا منځن جهاد روزان جهاد د منځ کولو سره روزه مف کیږي د رمضان روزه ساتي به منځ مف کیږي زیات زیات رمضان روزه دی بس روزه ساتو منځونه نه کوم یا منځ روزه دواړه وکي حج مف کیږي ها جن جهاد شته د دوړه جهادونه دوه هغه جهاد مف کیږي یو د درې وړه جهادونه دوه کړل د زکات ولا تدر من فرض مف کیږي دا ته تبلیغ جهاد شته خو دغه جنگ خون جهاد دی کنه جهاد نه خو وتل نه جنگ کنه ساره ها کدر سره نه تسلیم اوس مثلا دغه جنگ جهاد نه دغه به تسلیم اوس جهادونو کې یو جهاد خو دی څه دی نو دا لکه څنګه مون جهاد دی روژه جهاد دی خو د روژه کولو سره مونږ نه معاف کیږي او منځ کولو سره روژه نه معاف کیږي نو انده چې مو ویو چې څا دعوت او تبلیغ غن جهاد ده جنگ غن جهاد ده نو د دعوت او تبلیغ ذریعہ سره که دعوت تبلیغ کوي د دغه جنگ د جهاد د جنگ ولا جهاد نه معاف کیږي اندرنګ ته د جهاد کوي جنگ کوي اندي سره د دعوت او تبلیغ نه معاف کیږي خو دعوت او تبلیغ بشتره نه د یاد وساتو دغه کې بیا ته تعهد دی ته ټیک ته جهاد کاوه کنه خو بشتره راوخله نو موږ بشتره خو الله رخصت ته به خالص بیشتره دعوت وای خالص بیشتره نه ده بیشتره سره دعوت نه ده تاسو دعوت مو ثابت کړه تیر باس کې د سره دعوت دی نه دعوت تبلیغ و پیژنو په خپل شرطونه وکړو بیا به د الله په نس قبول کو د عبد الوهاب صاحب په نس به قبول وی خو د الله په نس قبول نه ده یاد وسات او دا خبره مو بیا تبلیغ ولاو ته نه ټول تنظیمون ولاو ته ده هغه ټول ورکې دا لنډې کړي دي او تقریبا ټول تبلیغ والا او رایې ته ورکاږه شوي دي مفاد یې ورکې کتلي تاسو په دې مطلب پوه شو انشاءالله دویمه خبره دي کې د جهاد شرطونه دي جهاد کله فرض کیږي کوم شرطونه فرض کیږي جهاد یو د اقدامي جهاد شرطونه دي نو هغه شرطونه اوس مو ځکه نه ذکر کوو څه اقدامي جهاد مواله شروع کیږي څه کله شرقي ترکستان نه پاکستان پرې و انډونیشیا او شرقي ترکستان نه پاکستان پر او اندلس او ترکی نه ایران او افغانستان پر او هندوستان پر دا ټول ملکونه مو اصلي کافرونه مرتدینونه او کفري نظام و قانون نه آزاد کو او شرعي نظام ورکه نافذ کو نو هغه نه بعد بیا د موږ د می جهاد شروع کی دی وجه نه هغه فل حال ضرورت بینول ته نشته او د جهاد د دفاعي جهاد هغه فرض عین دی د هغه شرطونه دلته ذکر کړو مختصر چې کوم دفاعي جهاد دی هغه اول شرط ایمان دی یعنی مسلمان صحیح العقیده صحیح العقیده مسلمان مسلمانیدل دویم شرط ورته افراد دی افراد چې افراد وي کنه بغیر افراد هم جنگ نه کیږي دا دفاعي جنگ طریقه هغه هغه ته خو بل اولاد بیا اقدامي ته هغه ته هغه سره بیا نور شرطونه شته او دریم شرط ورته اسلحه دی چې اسلحه هم وي دا خو بس ساده غون شرطونه دي خو د دې هر شرط په باره کې دا تپوس شته چې څوره څومره څومره ایمان ایمان خو شرط دی خو څومره ایمان شرط دی جواب یې دا دی چې دومره ایمان شرط دی چې څومره ایمان سره مونځ کیږي روژه ورسره ساتلی شي دا یو یو لحاظ سره چې الزامي غونه جواب دی خو په بل جواب چوک پیږي نه حقیقت حقیقي جواب بند دی ځکه چې کله چې ته مونږ کوي کنه په دی واجه چې مونږ خو ځکه کوي چې ایمان دراوړل دي کنه روزه ځکه ساتي چې ایمان دراوړل نور نه کمل نه ځکه کوي چې ایمان دراوړل که چیرې ته یای چې نه زه جهاد نه کوم ځکه چې زه ما کې ایمان نشته ایمان درکې نشته به اول ایمان راوړه بیا مونږ مکه روجام حسد او کچر به ته چې نه مو دور ایمان ورکشتا چې مونږ روجام د کیږي نه بس بیا اندی ایمان سره جهادن کیږي اوس پوه شئ او کته بیا یې چې نه کله مو ایمان کامل شي کله ایمان د مو کامل شي بیا جهاد کوم نو بیا انده خبره مونږ روجه برکوال نه کوي چې کله ایمان کامل شي بیا زه روجاب ساتم مونږ بکم دنیا کې چې څومره عملونه دي د هر عمل والا خپل خپل ایمان دی د هر عمل والا چی دی خپل خپل ایمان دی د هر عمل والا خپل خپل ایمان دی او راوړې خو به ایمان اول نه بس لا اله الا محمد رسول الله دی ویلا کنه دې شهادت ورکړه ایمان دراوړل خو بیا دغه ایمان د هر عمل والا ایمان الا کامل کیږي او الا مضبوطیږي څه کله ته هغه عمل وکړي هغه عمل بار بار کوي په هغه حکم بار بار عمل کوي یا داسې یو څه هر هر حکم خپل خپل ایمان دی ښه او د هر حکم ایمان اله پوره کیږي چې په هغه حکم ته بار بار عمل کوي یو حکم من داسې نشته چې هغه باندې عمل کولو نه مخکې د تا د حکم په باره کې کوم ایمان دی پوره شي یو حکم داسې نشته ها مثلا موز په باره کې د تا ایمان کله کامل کیږي مضبوطیږي به چې کله ته بار بار د مونځ کوې پنځه وخته جامې سره کله چې ته مونځ په دې تامې څه پرېږدې چې زه مونځ هله کوم چې کله مو ایمان کامل شي نو یا مرګ راشي یا قیامت راشي خو ته مونځ ونه کوې بلکې الټا په کاپیرن دنیا نه لاړ شي بیا جهاد ته هم لږ سوچ وکړه همدارنګه همدا حکم د روژې دی هر حکم په باره کې کوم ایمان دی هغه هله کامل کېږي چې هغه حکم به انتبار بار عمل کوي نو همدا کیسه د جهاد دی د جهاد په باره کې ایمان هله کامل کیږي چې کله ته بار بار جهاد کوي ایمان شرط دی جهاد د پر خو کامل ایمان ورته شرط نه دی انداسې ایمان منځه روزه د پران شرط هو کامل ایمان شرط نه دی مګر سره به کامل کیږي د کامل کولو طریقه مګه ده یعنی د ایمان د کامل کولو کومه طریقه ده هغه ته پرګه ده هغه به طریقې بنه عمل نه کوي وغواړي دا چې ایمان مکمل شي سنت کمېږي کنه اندی واجه نه بلکې ایمان د ختمېږي بیا نور ختمېږي دا دا تری لکه سړی لګې پیسې را جمع کی او بیا یې چې یاره زه تجارت هله کوم چې د پیسې ما ته یو لاس کروڑ روپی وشي روپی ورسره وي هغه نه لګې لګې خوري نو دا روپی خو ختم شي خو لاس کروڑ روپی به شي تر یا خو نه پوره کېږي هغه ولا پرګی چې تجارت ورته کوي کوي کوي کوي الګ نه روپی و لاس کروڑ شي اخر ته د کوم کار د د دې لپاره انتظار کې دی ته تجارت وره پر نه کوم د روپی لاس کړول شي ان د کوم خبره د پر انتظار کوي یعنی د روپیو کامل کولو د پر اندغه ورته د روپی ختموي اصل کې دغه حال ته د کوم یې د زما ایمان کامل شي به جهاد کوم د اصل کې د ایمان ختمولو ذریعہ دی نه داسې د ایمان کامل کولو ذریعہ ویغه دویم شرط افراد دی کنه افراد په برکین دغه سوال دی کنه څومره افراد دی جواب دار چې د زیات نه زیات خو څه حد نشته خو کم از کم یو فرد کم از کم یو فرد چې وي بس جهاد فرض عین دی کوي د دفاعي جهاد وکوي الله عز وجل سورته نساء کې فرمایي فقاتل فی سبیل الله دا دلیل دی ګان دی خبر یو کاسن جهاد کوي فقاتل فی سبیل الله لا تكلف الا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا معنی دا ده چې ته بیل د الله لپاره کې jihad کوا جنگ کوا د الله لپاره کې څه کوا جنگ کوا ته خالص د خپل ځم ذمہ واري او دغه جنگ په دې امید کوا چې الله د کافرو د دغه جنگ ودروي د کوم مو باندې شروع ده دفاعي جنگ دی نو مولا ځکه چې الله الله ډېر سخت د جنګ والا دی د جنګ والا دی خپله د جنګ والا دی تو سره ملګریتوب کوي که نه سخت سزا والا دی سزا ورکوونکی دی نو دې آیات کې الله عز وجل د بېله جنګ حکم کړی دی او تا ته ویلي دي چې ته خپل ځان نه علاوه د بل چا ذمهوار نه بل چا ته ترغیب ورکوه وحرد المؤمنین بیا دې پسې آیات کې دا جواب کړی دی من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها هغه کې دا جواب کړی دی خلکو د ځای کې یلی خلکو ته ترغیب ورکاوه هغه ځای کې دا جواب کړی دی چې کا دی ترغیب سره تو سره چوک ملګری شو نو خپل فائدات کوي ها او که ملګری نه شو خپل نقصان دی کوي از کې شفاعت نه مراد عمومي تور به ملګری توپ دی دا یو تر به ته اندینه معلومیږي ها کوم د مو خلکو کې معروف شفاعت هغه سره به د آیات ربط کول به ډېر مشکل شي او شفاعت خپل معنا ده د ملګری توپ اگر که آو نسبیتی بل دا څه دا جنگ د څه تش د ناکام جنگ نه لري ته د بیل جنگ کوي د جنگ خپل کار وګڼي خپل کار ګوره یو کس نه نه وی جنگ کې که ډیر کافر طرف نه زور راشي بیا څنګه څه خلک سره ملګری کیږي اوس موږ کسونه ټول خلک سره ملګری دي دنیا خلک یو کس ته نه پاتې کیږي خدا خو یو غرض مثلا که ملګری یو کس پاتې شي بیا بن جنگ کوي یو خدا مطلب ده بل مطلب در موږ هر یو کاس د جنگ خپل کور وګڼو بل چا باندې احسانونه نه کوو بیا له غونې چوک چا سره بیګاوټ شو بیا غون جهاد پرېږدو نو هر سړی د خپل کور وګڼو ښه بل داسې دې آیات کې الله عز وجل اخر کې کوم ویلي دي عسى الله دی مطلب دا رسه دا هسې تش تسلی د پر نه دی حتی کې دې ځای کې دا خبران ته نه دی کړی چې ګوره ته جنګ کوه ته بل شي سره څه کار دی خو شهید کېږم نو شهید شنو که نه شهادت نه زیات خو ته سره دشمن څه نشي کولای که شهید شه که تو په تروه تړي شهید شهید کېږي زیات نه زیات او که ټوپک ته ولي که بم سره ورځوي که څه د سره کوي زیات نه زیات به شهید کې شهادت نه زیات ته سره بل څه نشي کوه خو ګوره الله دې ځکه د شهادت خبر سره کړی نه ته امید دي خبره نه قوي کړی ته ګوره ته خود اعتماد اوسه الله نه بعد هغه احد الحسنین نه دی یاد کړی دی ځای کې دی ځای کې صفات ته دا امید درکړی دی چې الله د کافرو جنگ ودرې ښه اس الله ان یکف باس الذین کفروا دا جنگ په دی امید کاوه دا ته جنگ د ټکو جنگ نه دی دا کده کافرو هر څو غاټ سیلاب د جنگ رواني دا سیلاب دي سره ودرې ته پاندې امید جنگ کاوه د شهادت یې سره نو مور کنه د خاصه چې د امید د نور قوي بیا د دې امید نور قوي کولو لپاره یعنی یو ورکه د شهادت نه ذکر کول د امید قوي کولو لپاره بل دا صفای درته دا یلی دی عسى الله ان يكف باس الذين كفروا د کافرو جنگ به الله ودروي دغه امید سره د جنگ کنه نو دې سره نور امید قوي کی دریم ده چې تاسو هین کې کدا سوال سره شي زه بل هم به څنګه د وکړ کی الله دا جواب کړه دی والله اشد باسا الله ډیر سخت جنگی دی سخت د جنگ ولا دی هغه تاسو سره ملګری دی کنه وښ ولا به څنګه نه کیږي ته کوم نه کیږي ولا خبره ته ذهن کې ده کنه هغه جواب درکړه چې کچیر ته مؤمن وې سیکولر نه وې غیب باندې ایمان لاره نو به الله د سره ملګری کیږي کنه الله سره ملګری کیږي والے ځکه چې د کافر د الله دشمنان دی او د دشمنانو ته الله د سخت سزا اراده کړې اشد تنکیلا سخت سزا ورته ورکړي کوم خالص په دی واجه جهاد څه نه کوي مو سره افراد نشته نو یو هغه باندې دغه آیات را ده الله صرف یو فرد نه یری کچره هغه یې دا خطاب خو نبی صلی الله علیه وسلم تره نو اصل دار چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم خطاب وی دغه په واسطه سره ټول امت ته خطاب دی الا دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خصوصیات چوک دلیل راوړي دی باندې دلیل نشته بل دا چې صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابت ده چې اقدامي جنگان اقدامي جنگان جواز تاسو ته بیل وکړي او شهید شي برا بن عازب رضی الله عنه اندغه آیات بیا د اقدامي جهاد کې دلیل کې پیش کړل چې ورته ویل چې بل جهاد کوي شو خو تول نشي کوي فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک نو دین استدلال عام خلکو تان کړل نبی صلی الله علیه وسلم علاوه پیغو مطلب نو یو خلکو باندې رد دا یو ته چوکې ته مو سره افراد کم دي د کوم سړی یې چې مو سره افراد کم دي د یو سړی دی کنه د بل جهاد کوي شي افراد مو وي کنه افراد ته ترغیب ورکوه افراد چې کوم جنگ کوي آدم به خپل جنگ کوي د تا جنگ د بیا نه کوي دا ډېر د عبرت خبره ده چې تا جنگ خور بیا نه کوي خپل د کوي خپل جنگ د کوي څه څوره ته سره افراد زیاتیږي ګوره مور ته ته جنگ ستریږي څه څوره ته کام وي مور ته ته جنگ کام دی کنه مثلا ته یو کاس او را غره سار بنه هغه مخ کې کوم دی بل سره خپل د پوستاره هغه پوسته باندې یو د سنې پر داز وکاو یو کاس ورکی ولا او به واپس راش ته خپل جنگ نه کبه ته لاس کسان شي به تعرض کوي کنه کوي جانګن تستر شګنه او تعرض کې څه د کوم د یو سمې پر داز وکړه دا ته تاسو نو کا تعرض کې ته د مرچې خله ته ورغله او امیر صاحب دته رکټ درکړه دی او پس لګت درکړه دی یو ځړکه درکړه دی یو ټوپاک د سره اخ سره داز کې اګرون دی کده اول خو دا د تعرض ګرون دی هغه نه یو سمې پر داز نه یو خدای سره ګرون نه دی که یو شی وي خو بس یو شی وي د ځکه ته خپل جنگ وکړ هغه کې بن ته خپل جنگ کوي کوم ملګری کده سره شل کسان وي خپل جنگ کوي د تو جنگ نه کوي هغه خو ته دې ته تصور غلط کوي تصور داسې کوي چې کله ته ته وی چې ته بل جنگ وکا دی وخت یو تصور ته دا درځي چې بل جنگ معنا درته چې بل تعرض وکا نو خبر صحیح نه بل تعرض وکي به وکي ته نور ملګرو ضرورت پخې د بل جنگ خپل طریقې دی طریقې اختیار کا به بلا جان کاج اگر کته بلا پتی کېږي نه دوی و مفروضه ده بلا شه پتی کېږي دی وخت کې فل دی وخت کې خود مفروضه راتلونکي وخت کې دا ممکن امکان د سويش الله نو کې دات او ته ورته دغه تصور کوي چې یاره دا خو مرچې لګېدلې وي چاپېر د غرونو باندې مرچې لګېدلې او کافر په څلور طرف نه رسي نو زه به اوس داسې کې څه بله کاسو نو کومې مرچې حفاظت په کوم د علاقه خو منه نه سي داسې تصور ورته کوي بیا خو بلکل بله جنګ نه کېږي ته تصور د بل جنگ بل تصور دی بل چالي دی بل طریقه دی هغه طریقه به ورته ښکاروي بیا هیڅ مشکل نشته ها هیڅ مشکل نه پیږي ته کې لګ لګ اوس دې خبره تاسو سوچ وکړه کوم خبره هم د ایمان په باره کې کړه جهاد په باره کې کوم ایمان دی هغه د ته جهاد سره زیاتیږي ها جهاد سره کامل کیږي ته جهاد نه کړه جهاد نه مخکې نه کامل کیږي نه شي کامل کیږي ښه نه چې مونږ روزه او هر شي برګ خپل خپل ایمان کوم ده ته په انتظار کینې هغه کوم در سره ایمان ده اته سره ختميږي کنه مثال مو ته پیسو ولا مثال دال انده مثال دي ذکر کچیر ته افراد زیاتول غواړي جهاد لپاره نو بیا جهادي میدان ته راشه دنیا مجاهدین به سره یو ورځ نه بل ته زیاتیږي اخر به الله غي اندازې ته د مجاهدین ورسېږي چې په کومه اندازې سره الله ته فتح درکوي خیر او ته جهادي میدان ته راشه کنه ته ته جماعت کې ناست یې مثلا کنه نو ته ته مجاهدین ته سره څنګه زیات شي ته د ذکر میدان کې ناست یې تا سره به ذاکرین زیاتېږي د علم میدان کې ناست یې به تا سره د د علم طالبان زیاتېږي مثلا ته کوم میدان کې ته ناست یې د مغ میدان ولا خلک به سره زیاتېږي نو دا څنګه ممکن دی د جهاد میدان کې ناست نه یې او جهادي خلک ځان سره زیاتوي نه ممکن دی دا تشه عقلي خبره نه دی مشاهده انداره چې د کوم جهادي مشران دي د خو اول بیل بیل وکړي دا د جهاد میدان کې ودرېدو د خلکو پر در راجمع دي کنه در جمع که جهاد میدان کې نه وي ولاړ به ټول جمع شوی زرقوي مثلا زرقوي یو مثال دی داسې ټول دي ټول مجاهدینو مشران دي زرقوي چې کله د جهاد میدان کې عراق ودرېد د عراق پسې مجاهدین راووتو کنه کنه انده عراق مخکې ورکه مجاهدین والے نه وو انده صدام غاټ تغوت صدام موجود وو نو جهادي میدان کې بدرېږي انده څه قبایلو کې کوم مشران د مجاهدینو دی او درې دوه خلکو پر جامع انده افغانستان کې نو د زیاتولو ذریعه کومه ده هماغه ذریعه دي خلکو پرې خره د کوم معترضین دي اعتراض کوونکي او انتظار کې ناستي ته داسې انتظار کې کې نه چې د کوم افراد در سره وي مثلا تو سره خو جهادي افراد در سره شول ته به نه دا ګومان وکړه چې مولوي صاحب دی نو چې مولوي صاحب د خو جهاد خو مخ کوي لکه څنګه مخکې د موږ ګومان په ارملا باندې صحیح دیندار سره دی تبلیغ کې وختونه لګولې دي وغیرہ وغیرہ کنه الله نه ویریدون کړي او مخلوق نه نه ویریږي خو مخه جهاد کوي ور باندې چا ګومان وکړ شل دېرش کسان ورسره ملګري شو سل ملګري شو نو دا دا د انتظار کړي چې کله خه پوره افراد چې تر امریکا سره دي اندور فوج مو سره ملګري شي هغه نه بازه به جهاد کوم نه خه ملګري کیږي نه د کوم ور سره دا به یو کمیږي کمیږي کنه کمیږي یو یو کمیږي دا ور سره خاتم شي په یو مثال مدر کړل ها دریم شرط غو کنه دا اصله هوا نو اسلحه په باره کې دا سوال وګنه چې څوره اسلحه څومره اسلحه مو د کافرو خلاف تیار کو به مو باندې جنگ فرض کیږي جهاد هغه سره فرض غدا دفاعي جهاد دفاعي جهاد پر څومره اسلحه شرط نو دې سره څه شمار نشته ها نه د لګې نه د ډېرې بلکې الله عز وجل د دې جواب کړی دی واعد لهم ما استطعتم من قوه واعد لهم ما استطعتم من قوه تاسو څوره واس رسیږي دوره د کافرو خلاف اسلحه تیار کو قوت تیار کو د اسلحه قوت تیار کو دځ کی قوت نه مراد د اسلحه قوت نبی صلی الله علیه وسلم معنا کړی د مسلم شریف کې الا ان القوه الرمی الا ان القوه الرمی الا ان القوه الرمی دا ډېره خسته خبره ده چې کوی دینه د ایمان قوت مراد دی کنه مثلا د ایمان قوت خو ډېر قوت خو هغه د دې معنا نه لري کنه مثلا روجا خو ډېر خشاره کنه خو د واقعي مسلط معنا دا نه لري واقعي مسلط معنا چوک دا کوي نو ته ورته څه دا د واقعي مسلط معنا چوک دا کوي ته روجا وساتو کنه ته ورته څه معنا غلطه وکړه ته دا مطلب نه لري ته بیا د منځه خلاف یې د روجې خلاف یې معنا دار ته معنا ورته سیده کوي نو کوم خال کې ایسه د کافرو ته څومره اصله ده دومره اصله هم مسوي به مجهاد کوو دا خلق یو د دې آیات خلاف دي الله جهاد لپاره دا شرط نه دی مقرر کړی چې څومره اسلحه کافرو سره یې دومره تاسو سره ضرور وي بلکې دا شرط یې مقرر کړی چې تاسو څومره اسلحه واس وي بس مغه اسلحه سره د کافرو خلاف وجنګېږه خالص تیاری سره په کافرو روب رسیخه دهشت رسی ترهبون به عدو الله و عدوکم یلی دیگه نه یلی ترهبون خو یاد نه یلو کنه سره کافر دیاریږي ځکه یلی که د دې طبیعت دا نه وای د طبیعت کې دا کیسه نه وای ارهاب د دې طبیعت کې نه وای د اسلحه تیارولو کې بیا الله ارهاب ذکر کول الله خدا لکه دا خبره بنیادی غلطه ده زه ته ته ویم چې خوراک وکه سپاب شي خوراک وکه موړ بشه دا څه یلی شي ولم به سپاب شي ولم به نو سپاب شي صحیح دی دا خبره کیږي که نه نو اصلحه تیاره که چې کافر د نه وویریږي که کافر نه ویریدلی دي تیارونو سره بیا الله داسې نه صحیح دی په مطلب پوه شولو ها نه هو بندا یو تر د لچوک دومره تیاری غوړ بل دا چې دې تیاری غوښتلو کې کافر عمره تیاری وشي یا کامل ایمان شي یا مثلا کافر عمر افراد شي دغه ټول خبرو کې د خال درګوزان دي ښه هغه دوه خبرو کې هم ته دروغ وخیلو د دریم کې دروغ دادي یو دروغ خې دادي ښه ستا اندی مولوی صاحب نه تپوس وکا چې مولوی صاحب په څوره تیاری کړی ری د جهاد لپاره چې ته کچا تم بچا سره شته ری اصل تم بچا کچا تم بچا شته سره سره دې پیسې سره شته واسن شته د خپل المری خپلولو لپاره ارز دی یو ډیر جلد کتاب کتاب خلک اس خانه کې یو جلال آباد کې مثلا ستي وته مجال خاص یاره اوی څنګه څنګه نو به څنګه ته تیاری کوي ته خو تیاری ضروری ده تیاری کوي نه تیاری سره ابتدا نه کوي دوره خو مایوسی دوره خو نه امید ده او به تیاری په کار ده ما خو بیا تیاری کړی ده خیر څنګه څه کوم واسه مو واخه مو کړی کوم واسه ته ته خو نه کړ نو خو د کتابونو موډر خو ګومان ور بنه وکړه کتابونه تخلي انور شو نه خو نه شو لغال و ونه و غيو شو بل څنګه جامې و د کټن جامې و بیا بل په دی واجب درغوزن دي دی افراد معاملې کې خو په دې تر وځي چې افراد زیاتای خو اول خو خپل ځان ورسره ورزیات کړه خپل ځان ورمخې کس یو کس خو زیات شي نو یو بل کس سره مخې شي خپل ورمخې کېږي نو افراد زیاتای په بل چا زیاتای خو خپل ځای نه پرېږدي نور خو پرېږده خپل بچی نه پرېږدي نور بچی مړ شي خو ته بچی بچ د خپل سعید جو د مسعود اظهر جو په تقریرونو د نور خلکو بچی کیو به ترسیدل خیر دوی بچی خپل کالی جن جن سور بلکې د قاضي حسین احمد او عبد الرحمن په تقریر د قاضي حسین احمد زوی امریکا کې سبا کېل معاشیاتو کې پیجدي کوله کسي کول و دې خلکو ته رسو افغانستان ته جهاد تر نور خلکو بچان تیل افرادن نه زیاته اصله هادن ته بچا اوس برنه رخصتیا بیا استعاری په کار دروغان دي خبره کین دروغان دي کړه غلطه کړي غلطه کین دروغان دي خبره کړي غلطه بل دا چې لکه څرنګه ایمان عملونو سره زیاتیږي کنه ته عمل کوي به جهاد د جهاد په باره کې کوم ایمان د جهاد سره زیاتیږي ولکه څرنګه ته د جهاد میدان کې ویلاړ وې نو افراد تو سره زیاتیدای شي کنه د جهادي افراد تو سره به نشي زیاتیدای ته بل میدان کې وې اندرنګه اسلحه تو سره اله زیاتیږي چې ته د جهاد میدان کې ویلاړ اسلحه کله زیاتیږي کله چې ته د جهاد میدان کې ویلاړ وې او دا مشاهده ده ته شکلی خبره نه مشاهده ځکه رسه د کوم اصله مو سره دی د دې مو جهاد نو شروع کړه مو سره جمع کېدل پرته مو ته دین امین راتله مو د دې شکلونه سم نو کتل نه څه نه نو تر اصله مو سره جمع شو نو کچره څوک دا غوړی چې اصله هاده مو زیات شي نو بس هغه د طریقه رسو جهاد راش جهاد نه نشه خلاصیده که ایمان پوره کول غواړئ جهاد کې پوره کیږي خاص طور باندې جهادي ایمان لکه مثلا د هر حکم په باره کې خپل ایمان دی لکه څرنګه تاسو ته مو وخیل عمومي خبره تان څه ته وګوره نو مونږ باندې تاسو څوره تکلیف کوي هغه سره د تو ایمان زیاتیږي نو بیا څه جهاد کې مرګ د تو په سر ته ویږي هغه سره تو ایمان نه زیاتیږي هغه سره د الله او د آخرت فکر نه زیاتیږي سړی باندې نو لهذا د درې واړو شونو زیاتول مطلوب دي د درې واړو شونو زیاتول مطلوب دي خو د درې واړو شونو د زیاتولو سبب جهاد دی ایمان زیاتوي جهاد سره زیاتی مجاهدین زیاتوي جهاد سره زیاتی اسلحه زیاتوي جهاد سره زیاتی د خبرم عقل وخستله تاسو پوه شولو نو دا د جهاد شرطونه شوه